بیا شرک اعتقادی سلور قسمه باندې وو دا یو جدا جدا تعریف دی شرک فی العلم چې د الله سره په علم کې مخلوق شریک کی چې د الله سره په عبادت کې مخلوق شریک کی کوم عبادت چې د الله حق دی چې هغه مخلوق له وکي دا څلور قسمونه د شرک اعتقادي د شرک فعلی عام دو قسمونه دي یو تحلیل یا تحریم د ما احله الله یا ما حرمه الله خوفا من الغیر زبل چا د یرینا هغه شی حرام کی چې کوم شی الله تعالی ویلی یا هغه شی حرام کی چې الله او تجایز ویلی شرک اعتقادي چې څلور قسمه باندې دی د ته شرک اول پکې شرک په علم دی شرک په علم دا دی چې په ما کان او په ما یکونو په هر شي چې پويږي بغیر د ظاهري اسبابو نو دا صرف یو الله دی قران عظیم دا دواړه خبره ثابتې صفات د علم الله له ثابتې چې عالم الغیب صرف یو الله دی او دا صفات د علم د غیر نه نفي کوي نو دې کې توحید بداشي چې ستا عقیده بدای چې عالم الغیب یو الله دی هیڅوک په غیب نه پوهیږي سورت حجر آیت نمبر چوبیس سورت نحل آیت نمبر انیس تیئیس او ستتر دے دری آیتونو کی ذکر کئی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چوون او پچپن کی سورت کحف آیت نمبر چبیس کی او دارنگی ایک سو نو کی امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دی وای دا آیت دلیل له په نفی د علم غیب د فرشتو چې ګوره فرشته عالم الغیب نه دي کاغه عالم الغیب وینو د آدم علی السلام د پیدایش مقصد به ته یاد وکړه هغه خو د سره دا پته ورته نه و نو پرشتو وی سبحانك لا علم لنا او کاغی علم الغیب وی نو د دې اشیاء نمونه به ته سره دا سره معلوم وي چې نو معلوم نو عالم الغیب نه دی نای په خپل اقرار کوي پاکی د تعالی ری الله نشته علم مونږ لرا مگر هغه علم دې چې تا را کړې ده او تا خود له دې مونږ ته انک انت العلیم الحکیم یقینا ته چې نو صرف ته پویا او حکمت والای په دې کې د الله د علم ذکر شو او د پرشتو د بی علمی ذکر دی نفی د علم غیب د من الملائکه نفی د علم غیب من الرسل پیغمبرانو عالم الغیب نری سورت فاطر آیت نمبر 38 کې لګو ګوره سورہ فاطر آیت نمبر 38 سپارہ د 22 او بل د الله نه سوا نور څوک نه پیږي دا شان وګوره سوره حامیم السجدہ آیت نمبر 3 سوره مائده آیت نمبر 109 پدې کې نفی د علم غیب من جميع الانبیاء ده 109 مائده نو وی ورته الله تعالی ما ذا اوجبتم سو جواب درکړې شو تاسو ته قوم درته سویلې دي خبره منلې وکنا قالوا لا علم لنا نا پیغمبران به توي چې لا علم لنا اے رب زمونږ مونږ له اس علم نشتا ار رسول خو جمع ده کنه نو ټول پیغمبرانو نه پر علم غیب رااله هر کله چې تاسو پورته کړم اسمان ته نوې بیا ته نکهبان پدای او ته الله پارشوان شهید حاضر ناظر چې تا کله اسمان ته پورته کړم بیا ما ته پته نشته بیا یوازې تا ته پته ده الله او ته پارسبان نکهبان پارسبان حاضر ناظر زبیا نیم خبر نو دینه دا معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه دی ښا لوی شخصیت دی لوی حسبی دا الله ډیر محبوب دی خو ګوره په غیب نه دی پوهه ځکه چې د غیب علم یو الله سره دی وګوره سورته انعام آیت نمبر 50 دی پسې سورته انعام مایده پسې سپاره دا ومه لا تاتیکم الا بغتتن نبرازی تاسو ته د قیامت مگر نا صافا نو ګور نبی نه د قیامت ته پوښ شوی دی نو کاغه عالم الغیب خو جواب ورکړو کنه هغه ته الله وی ته وته وای چې انما علمها عند ربی کوي زه چې په دې په غیبو خامخا ما بزان ل ډیر خیر جمع کړو او ما ته به اس تکلیف هم نه رسیدلې چې کم ځای کې تکلیف او شکست او تاوان او غینه به ما ځان مخ کې نه بچ کو خو رسول الله ته چې ترسو الله وه نه را لګلی هاته پته نه لګی نو دا نفی د علم غیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا شان سوره توبه آیت نمبر 101 وګورئ سوره توبه یو سلیو آیات لا تعلمهم تن پی جنی غیلرا نحن نعلمهم مونږ پی جنو غیلرا نو ک نبی عالم الغیب ابا نه پی جندل الله وی تی نه پی جنی مونږ پی جنو او کم ځای کې دا منافقان او ممن حولکم من العرب غیر چا پیر داغه چانه چې تاسو نه غیر چا پیر دي یعنی باز داغه چانه چې غیر چا پیر دي تاسو نه د باندې والونه منافقان خو نبی علیہ السلام ته پتا نه و الله وی ته نه پیژنې تاسو را ناس پاس دي او ما ته پتا ده چې دا منافقان دي نو که نبی عالم الغیب وې نو خو پیژندلی به وي دارنګه ډیر آیاتونه دی په دی باندې چې انبیاء علم الغیب نه دي نیکان خلق هم عالم الغیب نه دي سورت یونس آیت نمبر یو کم دیرش کې لګو ګورئ نهشتم آیت پس کافی دی الله گوا زمنګ او تاسو مینس کې دوی به ته مون خو تاسو لکړې دی کنه نو هغه به ته کافی دی الله گوا زمنګ او تاسو مینس کې یقینا خامخا ومونګ د عبادت تاسو نه خبره ټیک د تاسو براغلی او تاسو چې دنو سو عبادتونه کړی خو ګور مونږ ته پته نشته ځکه چې مړې د ژوندۍ خلکو د حال نه خبرېږي نو موږ اړ استاد د عبادت نه خبر نه یو اولیاء الله دروغ نه وي کای خبر وې نو هغه بدا سي نه وي واغی الله زکه گوا کوي چې ته پته د چې موږ تاړو معلومات شتنه صحیح شو سورۃ الکهف لګ راواړه وای آیت نمبر 23 سورۃ الکهف آیت نمبر 23 دروشتم نبی ته الله وی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا یشاء الله موایا د یو سیس په باره کې چې زو کون کې مدد سبا مگر دا چې مخکې ته ان شاء الله وایا واذکر ربک اذا نسیتا یا دا ورستا چې کله تا نه شي ان شاء الله نورست الله یاد کړ نو ک نبی عالم الغیب نو سبب او ته پته وکړه سبب پته وته نه او کله تینا ان شاء الله میر شي واذكر ربك اذا نسيت نو کالم ون بیا اپ غیب او عالم ون ولې لري دې صورت کې لګو ګورئ د اصحاب الكهف نه لوی اولیاء نور په انبیاء نه بعد نشتا اصحاب الكهف چې دي دا نیکان خلقو چې د الله د دین د پاره خپل ملک پرې خو وګوره اولیاء دی خو عالم الغیب نه دی ښا دا اولیاء تلی دی غار لا او په غار کې چې دینو دی و د شوی دی وګدا واقعیا بدل ترازی خو چې کله الله پاک را پاسولی دی نو یو بل نه تپوس کوي چې دلته وخت څومره تیر شو نو هغه ټول وی وخم تیر کړي دی او راز او یانی مرز ګوره څومره ډیر وخت تیر کړي دی خو چرا پاسې دلی دی نو ایام یو ورځ تیر کړي دا یانی مرز هم تیر کړي او اصحاب الکهف ګوره مړ نو دا ژوند دیو په غار کې ود شوی ودری بدن چې دینو صرف خوراک وته الله پاک بغیر خوراک او بغیر سکا کا ساتلی خوراک سکا کې نه دی کړي وختي یو د شیو نو کو نه یو د شیو بدنونه نو خراب شوی الله وي مونږ باړول راړول سترګې کولاوي روغې سلاسمیت سنینا درې سو کالا وزدادو تسع او زیات کړو په هغه باندې نه نور نو نه د پاسه درې سو کالا د په غار کې پراته دي او چراوی شوی دي نو ایام یو رسته را کړی دا او ایام نیم رسته را کړی دا نو ته سوچ وکړه ها کله چې لږ نږدې شوي وای، نو بیا به موږ له زړو کې هوکار وکړو. نښې صحیح ویلې وه. نو څومره پاټ دی، څومره فرق دی. په ټوله زمانه ډو نه دی پوه شوي. نه اوده پوهېږي، نه مړی پوهېږي، نه ژوندی پوهېږي، په غیبو باندې. سورت فاطر آیت 14 سوار لسم سپارت و اجتماع مالکان ندی په اندازې د پړس د اډو کې د کجور عمره دی خو دې له الله ډېر اختیارات ور کړی الله وې د کجور اډو کې هغه پړس هم نشي جوړولای نو سي اختیار سره دی اډو کې خو پرې دا کجور خو پرې دا هغه پیکا هغه خړ پوسټه کې هم چتلې دلې پړس ونه پی د کجوري د لاندې او د دې اډو کې د پاسه او دا د الله یو راز دی په دې کې دا پړه چې په دې له پیدا کړې دي چې دا کجوره د خوګه او دا اډو کې دې پیکا نو کچر ته دا پړچ نه وي او بل دا چې د دینه دا ډوکه په اسانه جدا کیږي بعضی کجوره پستای نو بیا به ته ډوکه ډیر په ګرانه جدا کیدا نو دا پړه چې په کې دی لکه خود دی چې د دې اډوکه او د کجوري جدائی په اسانه راشي نو دا نری پړچ الله وی چې داوم نشي پیدا کولای نه خو اډوکه پیدا کولای شي نه کجوري کې دا خو پاله او خو کجوره پیدا کولای شي خدا نری پړچم نشي پیدا کولای ته دې سره اختیارات دي دا لاسه د علم حال دا دی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم سورت جن آیت نمبر چې دینو 26 سورې مدثر آیت نمبر 31 او دارنګي سورې سبا آیت نمبر 14 دام درته سورې سبا کې خی د ډیرو خلکو خیال داري چې دا پیریان په غیب پويږي او چې څه شي ته روچی وې پیریانو ماماګانو ماماګانیو کی پیریانو ماماګانو موږ له خپل کډه راکې او خپل کډه واخلې ها اولې دې دا خیالي چې دا ماماګان جوړ کیږي ماماګان دې په څه نه دی پویا عالم الغیب یو الله دی سورہ سبا لګو ګورا آیت نمبر 14 سوار لسم الله وی چې مرګ ولا نور راضی نو پرشته راولې غل چې تب وفات کېږي ناغه وی ټیک تا خدا پریان په دای باندې دا کار زو کوما دای د زما د یری نه کوي که زه نه مونږ ټکم نه کوي نو د شیشو محل تیار ک او پای کې ودرې الله او توی چې زبدن داسې روح پرشته او توی الله وی چې داسې روح بدن واخلو چې تب ولاړې او خلق بتا باندې نه پیږي نو د داسې اټې کو لګوم ساته او پرشتي ته روح واغسته دی ولاړ پاتې شو او په دې بدن کې د مړي بدن چې کله دا لږ وخت په تیر شي دا بیا داسې نیغ شي چې دا بیا ډوکږي نه نو ولاړ نیغ پاتې شو روح دینا الله پاک د پرشتو په ذریعہ واغس شیطانان چې شیشو کې ګوري انو سليمان عليه السلام خو ولار ښکاری سترګې کولاو دی هغه ولار دی دای دا لګیا دی زور لګول دی چې هغه راته ولار دی سزا وراله را کې کار نه کو دای په کار کوي خدرس کې بیت المقدس جوړی چې کله کار مکمل کړ دلته یو وینا راغی او وینا لګیا دی چې کوم امسا ته سليمان عليه السلام ډډه والی و هغه امسا باندې ولګي دا وغه خوړه نو امسا چې کمزور شو نو ماته شو نو سليمان عليه السلام را پریوت چې سليمان عليه السلام را پریوته او دی رالل خلق رالل پیریان رالل چې وی قتل نه جدا هوس نه دی مړ د دې هډې را زمانہ وشوه ګور د امساو نو خړلې ده نو پته ولګي د پیریانو ته هم ځان معلوم شو خلکو ته معلوم شو کدا پیریان په غیب پوی دی دی په خوا یو یو تختیدل او کار به بس کړو خو پیریان ته پته نه و چې دې مړ دې کده ژوند دی نو معلومه شو چې عالم الغیب څوک دی یو الله الله وی ما دلهم علی موته خودن نو کړه دې پیرانو تا په مرګ د سليمان عليه السلام الا دابت الارض مگر یو نه د زمکه تا کول من ساعتا چې خړلې امسا داغو فلما خر کل چرا پریوتا تبینت الجن ان اخکار شو پیریانو تا یا تبینت الجن ان حالت الجن للناس کار شو حال د پیریانو انسانانو تا الله کانو یعلمون الغیب کچرته وې دې چې په دې په غیب باندې مال بسو فی العذاب المهین دی به وخت نه وي تیر کړي پاره عذاب سپکون کې کې نو معلومه شو چې پیریان عالم الغیب نه دي که پیریان عالم الغیب وي نو رسول الله سلام پسې باندې ګرځیدل چې دا څه چل شوی دی ایبه معلومه کړي وکنه چې حالات کله معلومه ول نو معلومه شو چې عالم الغیب یو الله دی نو خلاصه دا شو چې عالم الغیب یو الله دی په پټو په پټو اشیاء باندې خبر یو الله دی نه انبیا پویږي نه اولیاء پویږي نه انسانان نه پیریان نه پرشته د دې وجه نه کله چا دا عقیده ده چې د الله نه ما سیوا نور مخلوق په غیب پويږي ګور په دې ځان پويږي یو د علم الغیب هغه علم چې هغه په خواص باندې حاصل شي نو دا بیا علم غیب دې ته نه وي اگر چې خلک په دې کې خلک دوکه کوي دویم دا یو د انباء الغیب د غیب خبر ورکول ذالک من انباء الغیب نوحیه الیکا نو کدی باز خلک دوکا ورکی چې نبی علی الغیب نه نو دا پېښنګویا نه کولی ورکولې چې د قیامت قریب بدا کیږي او دا کیږي او د قیامت نه خبردای او دای او دای وې دا په غیب کوی ده کنه نو الک لالا دا په غیب نه کوی ده دا رسول سلام ته الله پاک وحی را لګلی و په وحی خفي سره چې دا دا نه خبر د قیامتي نو هغه خلکو ته صرف بیان کړ پس د امبان چې الله ولا خبر ورکړ لکه نبی علیہ السلام د مخکنو پیغمبرانو د مخکنو متونو واقعات بیانول نو دا نه چې نبی عالم الغیب هغه قران کې الله نه وی چې ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا د خبرونو د غیبونه دی او مونږ د وحی تا تکو نو دا جدا خبره ده او په دې ځان توه کا کچرته داسې دی یو غیب خبر نبی ورکړی د معجزې په شکل کې نو معجزې نو علم غیب نه ثابتېږي ځکه معجزه خو وې دي تا هغه امر خارق للعادت چې عام خلق داغې نه عاجزي نو کنه بي داسې یو موقع باندې یو خبره کړي چې عام خلک سره دا غي علم نه او نبی بیان کړي نو د معجزې ښکار کون کې اصل کې څوک دی اخو الله دی ځکه چې معجزه د نبی په اختیار کې نه لکه زمون داوا ده چې مړې الله پاک ژوند دی کوي او چې الله نه ژوند دی کوي نو څوک نشي ژوند دی کوله او ژوند دی باندې مرګ الله راولي نو که څوک دا وی چې دا خو نبی هم کولی شي عیسی علی السلام به مړ نه ژوند دی کول نو تب او ته وی چې قران کې چې الله وی و احی الموت باذن الله زمړی د الله په حکم را ژوند دی کوم دا خو معجزه شو او معجزه نبی له الله ورکي نو د دې رجع الله تکیږي نو که نبی دا سه په تور معجزې او خبره خرق عادت کړي چې نور خلکو ته پته نه دا معجزه و او دا خاص یو مقی د دین علم په جمی ما کان ما یکون باندې نه ثابتېږي دا جزئی خبري او دا وحی نبی تعالی کړي لکه دا د دې مثال بدای دلته یو سړی او هغه د یو خبرې نه خبرې چانه اوریدلی نور نه خبر او هغه ویل کدا سه کار وشو او دا نور خلک نه خبر دی رسو خبر شي نو دی وسوي چې پلانې عالم الغیب ځکه هغه خو مونږ ته مخ کې نه ویل نو خو هغه مخ کې چا خبر کړو کنه دا څه خبره ده نو نبی عالم الغیب نه نبی تعالی وحی وکي او وحی ټول منو چې نبی ته کېدا که څوک دا عقیده لري چې د الله نه سیوا بل مخلوق دا سشتا ک نبی دې ک ولی دې ک پرشتہ دا چې دا عالم الغیب دې او د علم په ما کان او ما یکون دې نو دا سړی مسلمان نه دی مینس کې هیڅ پتا وا عالمگیری چې وته وي هندي چې وته وي هغه دا په دې حاشا حاشا باندې پتا وای بس ازیا دا د پتا وای عالمگیری جل نمبر 4 صفحه نمبر 119 په دې حاشا بیا وګوردا بس ازیا دا هغه وای چې یو سړی نکاح کولا او نکاح په ټیم کې گواهان دو پکار دي کنه وی پکار نکاح په ټیم کې دو گواهان پکار دي نکاح وکړل او نکاح کې داوی چې دو گواهان پکار دي نو گواهان څوک دي الله او د الله رسول می گواهان دي چې ما دا جنې دل ورکړه یا دا سړی وی چې ما دا خزه په نکاح واغستا نو دا نکاح نکی و یخاف علیه الکفر په دې سړی باندې د کفر یاره ده چې دا کافر شو لانه یوهم انه علیه السلام یعلم الغیب زکه د وهم داده او د دې خبرې نوم دا وهم پیدا کیږي چې دی وای چې نبی علیہ السلام په غیب پوی دی زما په دې نکاح کې دی گواهم دی نو چې دای وهمي نو دا عقیده چې دا دا د کفر د ول الله پاک کوئی چې وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو وای سړی زنانه نکاح باندې واغستا و چې یو غوا مې الله دې او د الله رسول دې نو دا جایز نه ده بلکې ویلې شوی دی چې دا سړی په دې کافر دی دارنګ رد المختار کې دی لانه اعتقد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب په دې کافر کیږي وای ولی پیغمبر علیہ السلام خو بداویل چې لا یعلم الغیب الا الله په غیب نه پویږي مګر یو الله پویږي نو د څنګه دی وی چې رسول الله سلام په غیب پویدا نو دا د شرک او د کفر خبره ده عالم الغیب صرف څوک دی یو الله دی دا یو خبره شو نو تب توحید فی العلم دا عقیده ایستا او د شرک فی العلم نه بزان ساتي ګورا مثال په تور یو سړی دی چې هغه ګرځي نو په خپو ګرځي او چې سکار کوي نو په لاس وی کوي چې اوري نو په وګونو اوري اوس دا اسباب اغزه کې نه استعماليږي او ته دا کار پلانې کولې شي نو دا د شرک خبره ده الله اسباب ته نه دی محتاج لکه مثال په تور باندې سړې دې بیمار نو موږ دا کولې شو چې موږ ولا دوايي ورکو دوايي کې شفا الله چولې ده موږ دا کولې شو چې موږ ډاکټر لبوزو موږ دا کولای شو چې موږ سره منډه ترړي وو خدمت وکړو خو مریض لا به شفا ورکې سوکا یو الله دا دوی اسباب دی اسباب استعمال کا نتیجه الله ته وسپاره خو کته وی چې پلانې بد باندې نه دم شي ځکه دم کې شفا الله چولې نه دم شتا نه دوايي شتا او چې صرف داغه د مزار نه تاو را تاو شروع بشي یا چې دینو تو وای چې مال شفا را کنو هغه بس تعالی ته شفا درکې نو تک ته ویل کېږي شرک یو سړی بی اولاد دی اولاد یې نشته نو ډاکټر لري زی بهشک جایز دی به مال دوايي وکړي چې الله بچی راکړي حکیم له دلار شي چې مال دوايي راکړي چې الله بچی راکړي مولانا صاحب له دلار شي چې مال دم درود وکړي چې مال الله بچی راکړي یو نیک انسان له دلار شي چې مال د الله نه دعا وغواړي هغه ول دعا وغواړي نو دا خو اسباب د لاندې خبرې دي کې وسوک اختلاف وکړي خو کته وی چې نه بس بلانی دربار کې صرف زنګول و زنګوا بس بچي بری شوی یا غته وای چې مال بچي راکا نو بچي ورکول والا څوک دی یو الله نو دغه د شرک په تصرف شو دا ناجایز دا کفر دی شرک دی دا څور په سزانو چې څومره تصرفات دی بغیر د ظاهری اسبابو دا یو د الله اختیار دی مخلوق سره د دې اختیار نشته که نبی دی که ولی دی او که انسان دی او که پیری دی او که پرشتہ ده صحیح شو قران د دین هم دک دی چې دا تصرف الله ځان له ثابتې او د غیر نه نفي کوي الله له ثابتول توحید او که غیر له منی نو بیا شرک صحیح شو چلو سورته ال عمران آیت 26 لګو ګورئ لام الاختصاص د بل چا په کې شیشه نشته ټول حکومت یوازې نه یوازې د الله دی دا د دنیا حکومتونه نه دي کنه چې د چا سیټونه لګ دی او د چا سیټونه ډیر دي چاله د یوې صوبې حکومت واله شي او چاله د بلې الله وی ولله ملک السماوات اوس دویم مخ د دې نفي د تصرف د غیر نه چې الله وی د بل چای چې اختیار نشتا تمام تصرفات چې دین او هغه صرف دی او الله دی د غیر نه نفي کوي لکه څنګه د حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام نه الله تصرف نه پکړه دی د رسول الله سلام نه نه پکړه دی سورته مائده لګو ګورئ آیت 17 ولسم نو نفی د تصرف د عیسی علی السلام او داغه د مور نه او د تمام مخلوق نه وکړه دا شان وګوره دغه سورته مائده 41 کې یو سلوي وای چې څوک الله پاک راونی سينو پیغمبر علی السلام به تخلاص کی خو چې څوک پیغمبر علی السلام راونی سينو بیا یې څوک د خلاصول نشته ده اوس بس کې دا صراحتن کوپر نه دی الله الله دا سه زور پسې سورت انعام ایت نمبر 17 ولسم لګو ګورئ دې پسې سورت ده او کورا سیتا تعالی خیر ان ستا حاجت پورا کوي الله او تا د تکلیف نه بچ کوي خیر د تورا سي نو پس دا الله پارش قدرت او الله د خیر سو کو پس کولې نشي نو متصرف چې دین نبی نه دی ک نبی وې نو بیا به هغه تکلیف د ځان په خپل لری کړې وې الله فلا کاشف له الا هو خامخا ما بزان لډیر لوی خیر جمع کړي وي او ما ته به هیڅ قسم تکلیف نه وي رسیدلې هنا عالم الغیب ما نه متصرف ما نه می اختیار شتاو نه په غیب پويګم نو تاسو کې خیر ته چې دومره لوی هستی ضرر ولا نفع الله والله دی خو دې سره ډېر اختیارات دي مړ د بل چا خبره پرې دا الله وی ولا یملکونا لانفسهم د خپل ځانونو د پاره اختیارمن نه دي مالکان نه دي ضرران د ضرر لري کولو ولا نفع نه د پیدې رسولو ځان بارکه غریبانو وسنه رسینو د بل چا بارکه بس ورسینو ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا او مالکان ندی د مرګ او نه د ژوند او نه د پورته کېدو نه څوک مړ کولې شي نه ژوند دی کولې شي او نه دوباره پورته کولې شي دا هیڅ اختیار ور سره نشته ها نفی دې تصرف کې د مخلوقات نه لهای باطلونه دا سورې فرقان آیت نمبر 55 لګو ګورئ عبادت کوي دا مشرکان ما سوا د الله نه داغه چا لا ينفعهم چې پیدا نه رسي دیتا کله یو ته ډیر مدد شوی ولا يضرهم نه ته zarar لري کولې شي یا ولا يضرهم نه zarar رسولې شي دیتا کله یو تر مدد شي نه وای اته دې سره بل اختیارات دی والله ولا ورکړي الله ما خو د کجوري د پلچ هغه اختیار نه دی ورکړي کله تکم الله یادې تاسو رکه بل الله یې ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم دوی زمونږ چغې اوموري ها زمونږ چغې اوموري پراز د قیامت بس تاسو په دې شرک باندې انکار کوي غیر الله را مدد کول هغه ته متصرف پیل سره شرک دی او خبر نشي در کول تاسو ته پشان د خبردار ذات او بیا ځان لګور مولانا صاحب سورته زمر آیت نمبر 38 کې سورته جن آیت نمبر 21 کې سورہ نبا آیت نمبر 37 کې سورته انفطار آیت نمبر 19 کې په دې ټولو آیاتونو کې نفي د تصرف د غیر الله نام نو معلومه شو چې متصرف صرف څوک دی اختیارمن صرف څوک دی یو الله که څوک د الله نه سیوا بغیر د ظاهری اسبابو بل چا د پاره د سشي اختیار ثابتې نو دا سړی شرک په تصرف کې مبتلا دی دا مشرک دی شامل کلی دی په دویم جیل صفحه سلور سو نه درشتمه کې چې دا د غیر الله نظر شرک دی ولی ومنها انه ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون الله تعالی و اعتقاده ذلك کفر د دې مړی له دای نظر منی وي د تصرف کوي کنه زما بیمار بروخ کی زما حاجت په سر کی زما مشکل به آسان کی کده دا ګمانی چې دا خیرات زکه داغه د پاره کوم دا نظر کوم داغه پنو چې د به زمانه مشکلات لري کی او د الله اختیارات ورکړي دي نو کله دا ګمانی چې ان المیت یتصرف فی الامور چې دا مړ په کارونو کې تصرف کوي بغیر د الله د اختیار اجازت نه او بغیر د الله نه ځان له تصرف دی کولای شي نو دا عقیده د کفر ده دا سړی په دې مشرک او کافر شي معلومه شو دا عقیده چې تصرف او اختیار یوازې د الله دی دریم شرک په دعا شرک په دعا دا چې څنګه خلق الله را مدد کوي او هغه نه خپل حاجتونه غواړي دغه شان دې د الله نه سیوا بل چا ته را مدد شي وي نو دا دې شرک الله سره شریک کې نوم شرک دی وکړه ګزان له تر مدد شوی هم شرک دی قران دا خبره ثابتوي چې ګوره حاجتونه به یو الله نه غواړي او ستا دعا او جړا او فریاد به یو الله قبلې بل څوک د قبلولو والا نشتا دا قران د دینه ډک دی سوره بقره 186 کې الله وی دعا ز قبلو وګوره سوره بقره ګور مجيب دعوت الدع الله عزت د دعا کون کې دعا قبلو ما نو قبلون کې یو الله دې اغه نه غواړه دا یو ویل شو دا سه مخ کې ور پسې لار شه الله رب العزت وی چې دعا ز قبلو سورته اعراف آیت نمبر 180 یو سلتیا نو ګور فدعوه بها یو الله په دغه نمونه را مدد کوي دا الله نمونه دی پاره الله را مدد کوي دغه شان بیا سورته بنی اسرائیل 110 کې راځي قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى وای الله را مدد کئ یا را مدد کئ الله په لفظ د رحمان کم یو چې تاسو را مدد کوئ د دې الله د پاره نمونه دی خيستا خيستا او بیا ځان لګورا سورته انبیاء آیت نمبر 90 سورته مومن آیت نمبر 14 او آیت نمبر 60 او آیت نمبر 65 په دې ټولو کې دادی چې دعا دی او الله نه بغواړي را مدد کې به یو الله نفی د دعا د غیر الله نه قران دا نفی کوي چې بل څوک باندې را مدد کوي او چې څوک د الله نه سیوا بل چا ته را مدد شوی دی په دې مشرکیږي کافر کیږي سورته انعام آیت نمبر وګوره 56 شپږ 50 کې سورۃ الانعام آیت نمبر 56 قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله و یقینا زمن کړه شوم د دینا چې عبادت وکم دای کسانو چې تاسو را مدد کوي ما سوا د الله نام قل لا تبعوا اهواءکم و از تابعدارین کوم د خواهشات تاسو قد زللت اذا وما انا من المهتدين کما د ستاسو د خواهشاتو تابعداري وکړه په تاخیر سره گمراه بشم ز په دغه وخت کې ونه بهم زه د هدایت مندون کو نام نو ګورا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی وی وای چې زمنه هم د دینا چې دا خلکو عبادت کوم چې تاسو د الله نه سوا را مدد کوئ ځکه چې د الله نه سوا بل را مدد کول لایق شته نه نو خامخا شوب موږ شکر گزارونه قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب وای الله خلاصي تاسو د دغه تکلیف نه او د هر مصیبت نه ثم انتم تشركون بیا تاسو یې شرک کوونکې نو ګور نجات ورکوونکې یو الله دې بلی څوک نشتا دا شان دې سورې انعام کې لګ رستو ګورې آیت نمبر 71 یو یا کې او آی واپس شمون په پوند زمونږه پس داغینا چې هدایت کړي د مونږه تعالی په شان داغي سړی چې ګډوډ کړي دی غلرا شیاطینو فلارو زه حیرانه پزمکه ګره حیران او پریشان نګور انا دو استبهام انکاری دی کنه دا الله نه سوا بل مونږه څوک نه را مدد کو دا شان وګورئ سورته یونس آیت نمبر 106 سورت یونس آیت 106 سپارو ګورې یو لسمه ظلم به وکي که چرته الله سره د بل څوک شریک را مدد کړ نو قران د دې نډک دی بیا ځان لګورا سوره 13 آیت نمبر 14 سوره مومنون آیت نمبر 117 سوره حج آیت نمبر 12 او 73 سوره فاطر آیت نمبر 14 په دې ټولو آیاتونو کې دا دي چې د الله نه سوا بل چاته بجړاو پر یاد نه کېرا مدد شنوي سلورم قسم د شرک د شرک په عبادت هغه چې الله پاک سره په عبادت کې بل څوک شریک کی عبادت سمانا دا چې څنګه عبادت خلق د الله کی دغه د عبادت چې د الله د پاره خاص دی ته د مخلوق د پاره کې لکه مثال په تور سجده کې د چا قبر ته یا چا سخپوتا یا رکوع ورته کې سرخ کته کې یا حج کې یا تواب د قبر نه کې یا وترا ټټیږي یا دا غد پاره چې دینو نور داسې اعمال کې نو دې ته ویل کېږي شرک په عبادت او دا شرک دی ولا یشرک بعبادت ربه احد سورہ کہف 110 کې راځي قران په دې ډک دی چې عبادت یوازې د الله حق دی سورۃ الفاتحه کې چې کله تا فاتحه وای مانځ کې او خارج الصلات دواړو کې نو ته وې چې یا کنا عبدو د دې معنی دا ده چې الله خاص تا عبادت کو منګا ستانه بغیر د چا عبادت نه کو وای یا کان استعین او خاص تانه امداد غواړو منګا ستانه بغیر د چا نه امداد نه غواړو نو دا مضمون په قران کې ډیر دی الله وی زمانه بي ستانه مخکې منګا هیڅ یو رسول نه دی را لېګلې مگر هغه تم دا وਹੀ کړی دا چې لا اله الا انا فعبدون بل اله او حاجت روا نشته الله وی مگر یو زم یوازې زما عبادت وکي نو دا د تمام انبیاو د وਹੀ خلاصه وه د دعوت خلاصه الله ذکر کړی دا دار یو نبی په دعوت کې دا خبره ده نوح علیہ السلام دعوت سورت اعراف یو کم شپتا آیات کې هغه ویل دي چې یا قوم عبد الله لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره دا شانتا د حضرت هود علیہ السلام دعوت 15 شپتا آیات کې ویل عادنا خاهم هودا فقال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره دارنګ کو ګوره نو پتریت تر کې د حضرت شعیب علی السلام دعوت شعیب علی السلام سوئی یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره د حضرت صالح علی السلام دعوت یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره سورہ یاسین کې الله وی وان یعبدونی هاذا صراط مستقیم 61 کې یوازې زما عبادت کوی دا زما عبادت چې د نودانی غلار ده هر یو نبی د الله د وحدانیت او داغه د عبادت چغیواله وی چې د یو الله عبادت وکړي نفع د عبادت د غیر الله نه هر یو نبی د دیرات کړي دی سورت آل عمران آیت نمبر وګورا 64 سورت آل عمران څلور شپږ آیت نه پکې قران اختلاف کړي نه تورات کړي نه انجیل کړي نه ټولو کې دا یو خبره ده چې عبادت به یو الله کو الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا لا نشرک به شیئا دا شیئا نکره ده په سیاق د نفي کې راغلي عموم فائدہ کوي و یقینا زمن کړه شوی مد دینا چې زه عبادت وکم دای کسانو چې تاسو را مدد کوی ما سوا د الله نه ګورځ د غیر الله د عبادت نه من شوی بوي ما تعالی ویلی دي چې د غیر الله عبادت بنکې نو عبادت د غیر الله دا شرک دی کنه دا شان تبیا ځان له وګورئ سورته هود خود دې نه ډکته څوک چې د رب د ملاقات عقیده لري عمل لیو کې عمل نیک د شریعت برابر او نه د شریکې په عبادت د خپل رب کې انشاءالله را دویم دا جهل دی چې څوک د الله نما سوا د بل چا عبادت کوي نو دا خو جاهل جهالت دی قل غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون سورہ زمر آیت نمبر 64 کې چرایي وای بغیر د الله نه تاسو ما ته حکم کوئ چې زول عبادت کوم ای جاهلانو نو چې د الله نه سوا څوک د بل چا عبادت کوي نو دنه غټ جاهل نشتا بل داري چې د الله نه سوا د بل چا عبادت کول دا کفر دی سورته نمل آیت نمبر 43 کې راځي وسدها اما څنګه ده ما کان تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین سليمان عليه السلام دا بلقیس بند کړي و دا وینا چې ودا چې عبادت کوم ما سوا د الله نه انها كانت من قوم کافرین یقینا دا بلقیس و د قوم کافرانو نه زکه چې څوک د الله نه بغیر د بل چا عبادت کینو دا څه شو دا شو کفر بل دا دی چې دا سبب دی د عذاب د الله چې څوک د الله عبادت سره د بل چا عبادت شریکي نو دا سبب دی د نزول د عذاب د الله عذاب به راځي سورت هود آیت نمبر 26 کې بیا راځي بل دا د بیوقوف خلکو کار دی سورت انبیاء آیت نمبر 67 کې راځي نو دا یو جدا مضمون دی بیا نو بهر حال تا ته قران دا خبره خی چې عبادت بم دی او الله کې نو ګوره د توحید ضد او شرک شرک په دوه قسمه یو شرک اعتقادي دویم شرک فعلی نن نننی درس کې مونږه د شرک اعتقادي څلور اقسام بیان کړل شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء او شرک فی العبادت پاتې شو باقی دو اقسام د شرک فعلی او اقسام د مشرکانو عقاید د مشرکانو چونکه زما خو اراده دا و چې نن به دا ټول زویم خو مشکل دا جوړ شو چې سپیکر په کار نه کو نو دا غي د وجه نه لګلیټ شو زه ان شاء الله سبا به کوشش کوم چې دا خلاص شي بخیر واخر دعوانا الحمدلله